بسم الله الرحمن سورة العبس امتیازات فيما انت من ذكرى الا عشية او ضحا لمردودون في الحافرة هذا ربكم الاعلى عليه عليه سورت مکی دی ترتیب د سورتونو د قران کې اتیایم نزول کې بعد د نجم نه سره رښتم داوا مکه یو ده اثبات د قیامت مخ کې سره ربط اثبات د قیامت یو کو نو دلته منزل ذکر کوي مې یخشا نو ځکه متصل راو او ترغیب ورکړي تبلیغ ته مسله ورسو مخ کی صورتونو کې دي تریو کو تندې وتولى او واقوا چراغ دی پیغمبر تړون عبد الله ابن ام مکتوم نبی علیہ السلام سره سراجی دی قریش ناس وغټ کړي دا روم صحابي راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام سوچ دا چې دا شی مې خپل لې او کدا نور شتا ښکار کړم ایمان راوړي دا خپل شی نه پکې سګونا نه ودا ځکه کار دوه د دین لپاره الله رضا لپاره الله ورته د مینې زور راوړي ته چې چا طرف ته توجه کې دا د فایلی نه ترک الموالات کوس او دا کوم چې د تراغ یو دی یو چړې دی یو طالب ولې نه دی ګډ شل ولې نه خدا ستاسو مرګره او دې ته توجه دا دې زمانه مولای کوي دیندار سوی ته نه کوي دیو چې غټ سره هغه سره می تعلق دی هغه سره می تعلق عوام خو د ناپوهی نه کوي سیاست د پاکستان سره د سړی نه فراون جوړي هر سړی کوشش کوي چې د غټ سره سره تعلق کزه غټ نه مو چې د غټ سره می تعلق نو خلک به دا غټ سره دی نو بوج پر راغی تندې تری کول د خفګان دوجینا بوج دوجینا څه ضرورت راغلی د غیر لپاره او ټول د لپاره راغلی څه دا نه تاویږي یا چرته ورلنه لکه کراچۍ ته لاړ شي سیټ را روان دي متاویږي ته نه ځکه ورلنه پرېږي د تحلیل کوي وختي شي دا ساتوس کو نه دي دغه طالب کړي مطلب دا دغه دیندار غریب مسلمان د الله سره مرګره د درس د الله سره نو ته یې له تصدا دا غي پسې ور پسې شوه هغه پسې ور پسې کیږي نور پسې دا زورنه د محبت ده ولی مخکم کار د دین لپاره کړ الله لپاره کړ ځان لې نه وکړي چې اوس په سزا یې او نشته پتا باندې څه بوج کده ځان نه پاکي ریاسي ګندره چې خوند والی په دې نو والی دې په صحیفو عزت مندو کې دې او چې دې د الله په دربار کې او پاکي هم دي پلاسونو کې دې سفرتن دا سفیرانو فرشتو سفیر پیژنې د دوه قومونو په منځ کې خبر وړي دا فرشتي دي چې د بنده او د الله په منځ کې پیغام وړي سفارت کاری دي ته سفارت کار سره بد کې هغه جواب ورونکي فرشتي عزت منی دي او دې کې هم ډېر دي لعنت فلانت دي شي انسان سنا شکر دې د کم شي نه پیدا دي من نسبتن حقیقت ولخی ساس کی دوونه پیدا کړی دلته نو په اندازه کړي دون وخت وي او بیا یو لال د دین اثر کړي د یسیرو او بیا به مړ کیدل هغه ورو نو دنه به کی په قبر کې بیا چې کله رضا وشي د الله نو پورته به کی کلا نه د داسې خبره څنګه چې مشرک وي لما یقضی ما امرهم او ادای نکړه هغه چې د ته حکم شوی او ادای د ته ویلیو دا الله حدیث کو بنا شرک ونه کې دی حرام دی او ګور انسان او دی ګور انسان پر پرات څنګه توی کړمږه وب په دې باندې توی اول باران کی کنه کی غنم وغیرہ کی فرا کې دي او بیا سری کړو موږ زمکا بسری کولو دنه نصیبونه وږي نور او ټکو پدې کې دانی وای نه بنانګور وقز بنو ترګاریانی باغشي او زیتون خونه او کجوري او باغونه غلبن بیا به یا الله دا خزه به جهنم ته کې حضور په ځای خلاص دا څه سخت ورځ ده ابوړې چې سویری او دوی بیمار یا الله دې په ځای ما مړ کې ما مړ کې کنه سو کو خیال سره اور اغله او شپې کټي دلانې نه فزولې وسو کې وتا چې به ما کسره ده سترګې وغړا رو رنځور پرېګې ده نه جوړه باغ کټ کې ده سخت راځي بیا ایسو ټینګې نه هر یو سړي د پاره بد دوی نه په دغه ورځ باندې شان یو حالاتي یو نی چې دی به بے پروا کړی د بچونه مخونه به په دغه مخ باندې مسکرتون روخانه خندیدون کی زیر یادستون کی د نیکان او مخونه به په دغه ورځ باندې چې وی به په دې باندې خبرتون غبار به وي دوړي به